پښتنه مولوی صاحب دا چې په قضایي مانځ کې سنت هم راګرځي کنه یوازې فرض کیږي حضراتو د سهار فرض کله چې قضا شوی و نو سنت هم نو هم لیکل چې فرض د سهار فرض و سنت هم دغه د سهار الملک چې مو چېرې په دا زمانه کې د تاس کاوه دا اوس تاریخ مثلا لس بجې یولس بجې اته بجې نه بجې چې لمر راوخه دغه تاریخ کې مو که د سهار الملک کاوه او دوه رکعاتو سنتو سره راګرځي نو به تاسې څلور رکعاته وکړي اولا هغه دوه رکعاته سنت دا په وروسته کې هغه دوه رکعاته فرض ليلة التعريس والقواري حضرت پیغمبر اسلام محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دې په یو جهاد کې په یو غزا کې روان دي او فوج ورسره نو هغه تعریف معنا نزول په آخر شب کې په آخر کې د شپې قاتله واړي دغه تعریف نو دا ليلة التعريس بولي عليه السلام مبارک د شپې په آخر کې امر وکړي قافله باندې پر فوج باندې چې آرام وکړي واروي هغه د خپل بسترې راکې وکړې او ځان یې چوکړه نو پرېوته حضرت بلال رضی الله عنه